بندان اور در کوي خو ته به صرف دومره کوې چې دا اور تا نه مړ نه شي ته به دا کوشش کوې دا در نه بادو نه وي غلط عقیدو والا سکه نه نه غلط عملونه چرته ونه کې او بل چې د خپل پیر مبارک غ صحبتونو ته زی راځي نو صرف تا نه هغه اور لمبه چرته مړ نه شي د دې وجه دا چې امام ربانی رحمت الله علیه فرمایي چې یک توجه مایان کار ست چلی دی ګران می کو نه ده هغه په مکتوبات شریف کې وایي چې موږ نقشبندان کله یو توجه چاته وکړو نو دا د نورو طریقو د سلو چلو کار کوي نو داسې رحمان بابا رحمت الله علیه وی چې په یو قدم تر عرش پورې رسی ما لیدلې د رفتار د درویشانو د مراد د درویش نه چشتیان یادای چې یو قدم تر عرشه پورې رسي ما لیدلی دی رفتار د درویشانو نو د دې مبارکانو انتها چې کومه ده اولا قدم په تزکیه د نفس باندې شروع کیږي او نفس چې کوم دی دا د عالم خلق نه دی او خلق دایره چې کومه ده دا د عرش نه ښکته ده او نقشبندان حضرات اول سبق په قلب کې ور کوي او قلب د روح د سر د خفي د اخفاد او نفس د قالبي دي نو دوی نفس طبيعه پشپګمه درجه کې راکوزيږي اول د قلب نه شروع کوي او قلب د عرش نه بره دی نو د دې وجه نه نقشبندان صاحبان وایي چې په یو قدم د عرش ځینې تیریږي ما لیدلی دی رفتار د نقشبندانو د نقشبندانو رفتار بیا هغه د روح رفتار یې جسد نه یادوي دا روح عالم امر ته چې ځان رسوي نو په دې سرعت سره هغلته رسېږي نو عرض می دا کو چې ټول خولي طریقې دي خو په نورو طریقو درې واړو کې تا باندې مرید باندې زور ډیر وي او خواري به ټوله د مرید وي پیر باندې دومره بوج نه وي څومره بوج چې په مرید باندې وي پیر مبارک خو ورته وایي زر کرتې درود وایه او درې سوه دیارلس کرتې استغفار وایه او دا وایه دا وایه دا وایه نور غریب د مرید بنیاد ور باندې راوباسي چې غریب ته که خوب ورځي او که نه ورځي دی به هغه وظایف پوره کوي او د نقشبندي طریقې کار څنګه وي چې هغلته د مرید کاروایي ډېره نشته دی صرف دومره به کوي چې صحبت به نه پرېږدي څلوېښتو ورځو کې به خامخا د خپل مرشد سره ناسته کوي که یې ونه کړه د ده سلسله خرابېږي او د ده هغه بل اور چې کوم دی هغه مړ کېږي نو د نقشبندي طریقې کې بوج چې وي هغه بوج په پیر باندې وي څومره د باطن قدورات دی هغه په خپله توجه پاکوي او هغلته هغه بوج ټول په پیر تیریږي مرید باندې سختي دومره نه وي ټول ښکلي طریقې دي خو یو طریقې نه یو طریقه کې چې تاسو ځانونه وتړئ نو تاسو به بیا په کمال باندې خپله خبر شئ نو په اخري کې اولیا مبارکان او پاکان چې کوم دي دوی ته خدای تعالی داسې خصوصیتونه ورکړي دي چې الٰه العالمین د پیرانو مبارکانو د بیعت په کولو سره داسې یو علم دوی ته ورکړي چې د علماو علم بیا هغې ته نه رسېږي تا ته به امي ښکارېږي لیکن یو یو پیرو او هغه علم نه و کړی د زمانې محدثین ورته راغون شو او ډېر زیات مریدان یې لرل هغه نه که چې ته څنګه پیري یت باندې خبر نه هغه ورته ګوره که ما پړ پړ سپارې نه دي لوستلي، لېکن تاسو چې هر څه وایئ، زه په دې پوهېږم چې دا قرآن دی، دا حدیث دی، دا د صحابي خبره ده، دا د امام خبره ده، دا د هر چا یوه هسې خبره ده، زه یې بېلولی شم؟ ویې خندل. نو یو چا ورته آیت تېر کړ. ده مبارک چې سترګې پټې کړې، چې ویې کتل، ډارېک د رب ذوالجلال انوار ورېدل، ویې دا د خدای تعالی د قرآن آیت دی. وی وایا چې حدیث اولستا د محبوب علی السلام د روزین فیض را روان شوې دا د نبی علی السلام حدیث دی چې د صحابي خبره پیش کړه نو هغه یو پیژندوی دا د اصحابو خبري اخره کې د عربی یو متل پیش کوي دا چا جوړ کړي خبري دي دا د پیغمبر خبري دي نه رسول الله حدیث هغه مبارک د انوارونه معلومه کړه چې یره دی آیت سره څنګه انوار راځي د حدیث سره څنګه راځي د خوري فرق دی کنه حدیث د قرآن درجې ته په فیض کې نه رسېږي او د صحابه او خبرې د رسول الله خبرو ته نه رسېږي او د مليانو خبرې د صحابه او خبرو ته نشي رسېدي او د هر چا مقولې چې کوم دي متلونه چې دي نو د خبرو ته د هر چا د خبرې خپل انداز وي خپل تول وي او خپل د انوارو بارش وي خو هغه بارش باندې اولیا پوهېږي موږ او تاسو پسې پوهېږو تاسو ته خو که زه د عربۍ متل وایم نو تاسو یې چې د قرآن یو ښه آیت راته ولوست یو مې حج ته تللی و چېرته نه چې واپس راغی چاته تپوسو کې څنګه قصه ده یاره وای چې چا سره به مخامخ کېدم ټولو قران راته وی دو پښتو مې ولیدل پکې چې پښتو باندې غږېدل یو وای دا سپیم په پښتو غپېدل پکې دا سپین نه دی دا پکې په پښتو غپېده او یو پکې د اذان په پښتو باندې و نو چې دا دلته څنګه اذان او دالته نو د غریبي کې دا اذان چې دلته دا په پښتو یې یا ودا سپوغه پاوې نه ټول عربي و او چې چا سبا غږیدي قران به درته وي نو هغه غریب عربی ته قران وي نو موږ او تا په دې انداز باندې چې متلونو تم قران وایو خو نه اولیاء او داغي فرق شته دی تاسو راځي چې بایزید بستامی رحمت الله علیه یو عجیب واقعا وورو چې هغه مبارک دنیایي ظاهري علم کې دومره مهارت نه لرلو خو سره د هغې نه هغه مبارک چې کم دی د یو عیسوي مولا سره یو مناظره کوي په هغه مناظره کې چې دا عیسوي په څومره اعتراضونه کوي تاسو جواباتو ته واورئ چې د دنیا یو مولا هم دغه جوابونه نشي کولی سوا د داسې یو نر پیر نه چې دغه پیر دا جوابات کړي او په یو مناظره باندې زرګونه او لکونه عیسویان مسلمان کړي دي ایمان یې راوړی دی مبارک فرمائی په خپل چې لخانه کې ناستو ما القا راته وشوه وې ما ته ویل شو چې د نصرانیانو د عیسویانو اختر دی میله ده نصرانیانو لباس واچوه سر باندې هغه صلیب چې کم دی داسې یو نشان هم داسې جوړ کا ولی که دا جامع وانه غوندې او دا صلیب نشان نشان جوړ نه کې بیا تاسو نه پرېږدي د عیسویانو هغه مندر ته نو ځان د هغې په شکل کا وې ما وې چې دا به د خدای د طرف نه القاوي کدا به شیطان اوس وسره چولې سي نه چې گمراه مې نه کی وې ځان مې غلې کا وې بیا را ته القا او شوزړه کې اولیاء او تزړه کې القاګانی کیږي الهامات کیږي چې پاسې ګرا کارو کا وې بیا مې وسوسه شو چې دا شیطان القا نه سپته لګي گمراه مې نه کی خو دا القا بار بار را تکیدا اخر پوه شوم چې یاره دا القا رحمانی نه دا شیطانی نه دا پدې کې څه مقصد دی د عیسویانو لباس مې واچو هغه صلیب مې ځان سره جوړ کړ نیغ د عیسویانو پر وردن نشو لکونه زرګونه عیسویان په اختر کې راغونډي د نصرانیانو یو مولا پاسې د اوس تقریر کوي یاره چې څنګه د خپل خطبه وای په دې درمیان کې بیازید بستامی رحمت الله علیه اولیاء سلور قسمه توجه لري یو توجه ته توجه سلبي وي هغه چې کله عالم ته متوجه کینو د مولانا هر څه یادو باسي انځوري ملا صاحب رحمت الله علیه کرامت د امیان صاحبانو ما ته ډیر بیان کړی دی چې یو مولا ورته ډیر په دباب باندې راغی او کله هغه سار جمع ته اوس ټیم تر وته وی تاسو د لګ جمع ته وړاندې کې د مانځن وروسته و بیا خبرې ور سره کو نو چې جمع ته وړاندې کا هغه ورته د شاله خوانه سلبي توجه وکړ نو قران ته یاد وېسته نو چې یاد ته اوته بس په اول رکعت کې قل اعوذ برب الناس شروع ک نور ته لار ورکه شو چې اوس په دویم کې څه شی وای چې سلام یې وګرځو انجینی ملا سي رحمت الله علیه نه معافي وغوښته چې یاره زه راغلی بحث مباحثې ته هم خو تاسې بزرګان اولیاء سره مباحثې نه شي کېدی خداوند کریم دې داسې کمال موږ او تاسو ته راکړي اولیاء او پاکان چې هغه د سنه خالي خلک نه دي هغې بېل داسې توجه دی لري چې سلبي توجه درته کوي چې دا څه کمال لري ختموي درنه اډې صاحب رحمت الله علیه د سوات صاحب مرید و او سرکاڼو میا صاحب به د اډې صاحب مرید و او انځري ملا صاحب د سرکاڼو د میا صاحب مرید و او د امان باباجي چې کم دی دا د انځري ملا صاحب مرید و عبدالرشید باباجي چې اوس کم ژوندی دی دا د امان باباجي مرید دا اوږده سلسله ده هغه اړې صاحب رحمت الله علیه ته د شینوار یو مولا اورر په دباب باندې راغې په ما سره مناظره وکا هغه ورته وی کزه درزم ما سره ډیر شیخان دي تکلیف بشي تراشه هغه چې راغی د جمعې ورځ وه اډې صاحب رحمت الله علیه مریدانو ته وایي دا په منبر کېنوئ غټ مولا دی چې موږ ته تقریر وکړي اډې صاحب رحمت الله علیه راغی لندې ورته کېناسته سلبي توجه یې ورته وکړه مولا بسم الله وویله خطبه تې یاده ووته نور ورته څه نه وایي حیران پاتې شي هر څه تې یاده ووته ډېر ټیم ناست دی د حیا د وجې نه بې ادبي دی ډېره معافي د هغې مشهور مولا د شینوارو نه په منبر باندې تشې متیازې لاړې هډې صاحب رحمت الله علیه ډېر خفه شو، مریدانو ته ویې زوی د باندې غسل وکړئ، زما جامې ورته راوباسئ، ور وایې غوندئ، بیا یې راوسته په منبر یې کېناو، ویې ځه اوس همغه د شینوارو ملا یې کېنه، خو د اولیاو مقابله مه کوه دا نه شي کولای، چې په منبر کېناستو نو بیا هغه شان تقریر یې وکړ چې هغه خو ډېر مشهور ملا و کنه، نو د لمانځه نه وروسته یې د هډې صاحب رحمت الله علیه نه معافي وغوښته، عرض مې دا کاو چې بايزيد بسطامي رحمت الله علیه سلبي توجه ورته وکړه. د نصراني ملا نه خطبه یاده ووته هیڅ یې یاد نه دي هیڅ ویلی نه شي په خوله باندې څه بس خاموش ولاړ دی پوه هوښیار دی اواز یو که شور جوړ شو په دې خلکو کې رعیت ته وي نصرانیانو ته شور ما شور مه جوړوئ په تاسو کې یو شخص محمدي را دننه شوی دی چې د نبي علیه صلات وسلام امتي دی او د هغه د وجې نه زما خوله بنده شوې ده زه نشم غږېدی معلوماتو کې محمدي وباسئ بایزید بستامی رحمت الله علیه وی زغل شم چې اوس میونه پیژني خلکو شور جوړ کا دباونه شروع کړه چې دا محمدي څوک دی ځان دی وخی منګ به وژنو دا به کو هغه به کوما ځان غلې کړي نصرانی مولا ورته وی شور مکوي دا محمدي او زما معلومه ولې شما اعلان وکا اے محمدي 400 کې محمد رسول الله درته په خاطر کې پیش کوم دا غلې حاضر کو ځان راته وخایا بایزید بستامی رحمت الله علیه زما غیرت په جلال کې راغی چې اوس محمد رسول الله په وسیله کې پیش کړي اوس ولې ځان پټ کم کمه د سر خطر مم ځان بخکار کوم پاسې دم صلیب مې نیغ نیولې دی او د عیسویانو جامې مې چولې په دوکه د نشوم ورته پاسې دم مې محمدی ما نصرانی مولا را توي او درېګا زه دربانې چنې اعتراضات کوم نصرانیان غوسه دي دباو شروع دی چې منګې وژنو مولا ورته وای ناسې نه شي وژلې زه به د سره مناظره کوم چې مې پړک که زمنګ دین تر واوخته خره کراوا نه وختنو بیا یې مړ کوي او کوم پړکړې نه چې ګورې بې دوی ونه کوي د چې دومره باتور دی چې زمنګ عیدګاه تر اذن نشوي دی پرې د سره زبح حس کوم بایزیدی بستامی رحمت الله علیه ورتوای مولا ګل اعتراض وکاوه چې تاسو اعتراض زب جواب درکوم اوس هغه اعتراض کوي اول اعتراض دا کوي وایا بایزید هغه یو شی سره چې دویم نه لري بایزید بستامی رحمت الله علیه ورته وی د رب ذل جلال ذات دی چې پالم کې دویم نه لري وایا بایزید بستامی هغه دویم دوسه شی دی چې دریم نه لري د مبارک ورته جواب ورکي هغه ورځ او شپه دي چې دریم نه لري هغه ورته وای وای هغه درې شي نه څه شي دي چې څلورم نه لري بيزيد بستامي رحمت الله عليه ورته وای عرش ده کرسی ده او قلم نه چې څلورم نه لري هغه ورته وای وای بيزيد هغه څلور شي نه څه شي دي چې پنځم نه لري مبارک جواب ورکي تورات ده انجیل ده زبور ده قران ده لوی کتابونه دي پنځم نه لري او ورته وای وای هغه پنځه شي نه څه شي دي چې شپږم نه لري مبارک ورته جواب ورکړي هغه زمنګ په دین کې پنځه منځونه دي چې شپږم نه لري فرض دي کړ وای هغه شپږ شي نه څه شي دي چې نه لري بيزيد رحمت الله عليه جواب ورکیا هغه شپږ ورځې دي په کوم ورځو کې چې خدای تعالی زمکه او اسمان پیدا کړی دي دا نصرانیانو مولایا تراز کوي وایا غو وشي نه څه شي دي چې اتم نه لري مبارک جواب ورکي او اسمانو نه دي چې اتم نه لري رب فرمای خلق سبع سماوات طباقا او اسمانو نه طبقه طبقه پیدا کړی دي اتم نشت راز کوي وایا غاته شي نه څه شي دي چې نه هم نه لري مبارک جواب ورکي هغه د عرش جوابونو ته ګوره څومره د عقل او سخ سخ اعتراضات دي او د مبارک ګیریږي نه جواب ورکي ورته ورته وای وای هغه نه شي نه څه شي چې لسم نه لري د مبارک ورته وای دا د صالح علی السلام نه قوم نه دي چې هغه ټول فساد کوونکي وو رب فرمایي وکانه فی المدینه تسعه یفسدون فی الارض ولا یصلحون فخاریه کې نه قبلی وي چې هغه به فسادونه لټول اصلاح نه کوله هغه نه قبلی دي دا لسمه یې نشته وای ورته چې هغه لس څه شی دی چې هغه یو لسم نه لري مبارک جواب ورکړي دا زمنګ په حج کې چې څوک د تمتع نیت لري د تمتع حج نیت لري او د قرباني وسې نه نو درې روژې به هلته ونیسي او اووه روژې به کور کې ونیسي ثلاثه فی الحج و سبعه اذا رجعتم تلک عشره کامله درې روژې به په حج کې نیسي د قربانۍ په عوض کې لا اووه روژې به کور کې ونیسي رب فرمایي دا لس پوره روژې دا دغه لس روژې دي چې ولسم نه لري هغه وایي وایي هغه یولس څه شی دی چې دولسم نه لري مبارک جواب ورکوي وایا هغه دولس څه شی دی چې دیارلسم نه لري دی مبارک ورته وایه هغه دولس میاشتې دی دیارلسم نه لري ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرا د خدای په نسبت باندې میاشتې دولس میاشتې دي دیارلسمې نشته وایا هغه در لست شری چې سوار لسم نه لري وې د یوسف علی السلام یو لسرونه دی یوه پدې یوه مور ده والشمس والقمر رايتم لي ساجدين نور اوس پګمې مې مولید چې سجده کوله یو لستوري دی یو نور دی یو پګمې د ډېر لست راهب حیران دی چې یاره یو ویم دویم دا غي جواب ورکي دو لري درې مې نشته دا غي جواب ډېر لست ته ورسېدم بایزید نو ګیریږي رازا دا سوال لګ بدل ک په یو بل شي کېږي طرز بدل ک ورته اوس ورته وایي وایا بایزید هغه کم قوم دی چې رشته ویلی جهنم ته تله او چې دروغ ویلی جنت ته تله دی دا کم قوم دی دی ورته وای دا د یوسف علی السلام غورونه او دروغ ویلیو چیرې زمون رور شرم خوړلې دروغ ویلیو خو خدای ورته بخنه وکړه جنت تلاړ او هغه قوم چې رښتیا یې ویلې جهنم ته به ځي هغه تاسو عیسویان او یهودیان یئ ولې عیسویان وایي چې قالت الیهود یهودیان وایي ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهود چې نصرانيان بي دين دي نصرانيان وي چې عيسويان بي دين دي دوړ يهوديان بي دين دي په خپل کې خو یو بل ترشتیا وی کنه رشتیا مو ویلې د خټول به جهنم ته ځای اتا سو یاد ترجمه څه ده؟ مبارک جواب ورکي وزاریات زروا مراد د دین هواګانې دي رب وې زما د قسم می پاغه واګانو باندې چې پچلې دلو سره پچپو چپو چلیږي او مراد د فلحاملات او وقرا مراد د دینا د اود کی ورزی دی رب و زما د قسم می پاغه ورزو باندې چې ابو حامل کړي او ډکی کړي دی په بارولس او مراد د فلجاریات یسرا مراد د دین چې کم نه کشته غانې دي رب وې زمانه پاغلوې بیړې غانو باندې قسمونه چې په بحر کې رواني او المقسمات امرا او د مراد د مقسمات ناغه فرشتي دي چې د شعبان په پنلسی باندې د خلکو رزقونه تقسیمای الله یې زمانه پاغه فرشتو قسم چې خلکو رزقونه تقسیمای دای مراد یهودی بیا نصرانی مولا غلی شو اوس بل اعتراض پې کوي ورته وایي چې هغه څه شی دی چې په هغې کې سا او روح نشته دی او خدای تعالی ورته د نفس او د سا نسبت کړی دی مبارک جواب ورکړي هغه سبعي دی رب وی والصبح اذا تنفس زما دې قسم می پاغه سبعي باندې کله چې سارا کاږي یعنی سبعي راوخیږي دا سبعي یاده هغه په اعتراض کوي وایا هغه سوار لسین کم یو شه دی چې هغه ته خدای تعالی چې خدای تعالی هغه ته د خبر ورکولو اعزاز ورکړي دی هغه سوار لشین سری ما یزید رحمت الله علیه ورته وی هو اسمانو ندی او وزم کړي فقال لها وللارض اتیا طوعا وکرها قالتا اتینا طائعين خدای تعالی زمکه تا او اسمانونو ته ټولو ته وي په خوښۍ یې که په اطاعت سره یې که په ناخوښۍ اتیان به کوئ نو دې ټولو جواب ورکړه چې الهه په تابعدارۍ باندې موږ قانع یو تا ته چې ستا څه خد ستا څه امر یې موږ به د هغې موافق چلیږو و اسمانونو هم دا جواب ورکړه و ځمکو هم دا جواب ورکړه دا څوارلس و اسمانونه و ځمکې او ورته وایي وایه هغه کومې اوبه دي چې نه د اسمان نه ورېدلې دي نه د ځمکې نه راوتلې دي ورکه جواب دا کومې اوبه دي چې نه د اسمان نه راورېدلې او نه د ځمکې نه راوتلې دي بایزید رحمت الله علیه ورته وایي دا هغه اوبه دي چې سلیمان علیه السلام بلقیس دی څنګه؟ دا اسونو ته یې منډه ورکړه، کله چې اسونه ګرم شو نو د پوزو نه یې یو پرشا راووته، د هغې پرشا نه یې اوبه جوړې کړې، دا یې بلقیسې ته ولېږلې چې نره شه داسې اوبه پیدا کړه چې نه د اسمان اوبه وي نه د ځمکې اوبه وي، دا هغه اوبه دي چې د اسونو د پوزو نه جوړې شوي او د هغې د تپ نه جوړې دي. راهب ورته وایي، هغه څلور شیونه وښایه چې د مور د خېټې نه پیدا شوي. نه د مور د خېټې نه پیدا دي او نه د پلار د شا نه. څلور شيونه دي، د مور د خېټې نه هم پيدا نه دي او د پلار د شا نه هم پيدا نه دي، دا څه شی دي؟ بايزيد رحمت الله عليه پير دی ښه، دی وايي پيران علم نه لري، جوابونه د پيرانو ته ګوره، دی مناظره ده که نه د عيسويانو سره، بايزيد رحمت الله عليه پير صاحب ورته وايي، هغه يو اسماعيل عليه السلام د هغه ګډو، کله چې د هغه په عوض کې ګډ حلال شو، هغه جنتي ګډو نه د پلار مور نه پيدا و او نه د پلار د شا نه پيدا و. او بل دا د صالح علی السلام خو صالح علی السلام ته چې کوم خو خدای تعالی را لګیو او بل ادم علی السلام دی حوا بی بی دا هغه نه د مور د خېټې نه پیدا دي نه د پلار د شانه دا سلور شي نه دي چې دا نه د مور د خېټې نه دي نه د پلار د شانه راهب ورته وای د ټولو مخکنه چې کوم وینه پزمکه توې شوی دا هغه د چا وینه دا بیزید رحمت الله علیه ورته وای هغه د حابل وینه دا چې قابل وجلو غټ شی دی او ځان ترې ساتئ. بایزید رحمت الله علیه ورته وایي، دا د ښځو مکر و فریب دی. رب فرمایي، ان کیدکن عظیم. هغه بادشاه ورته وایي خپلې بي بي ته، ان کیدکن عظیم، یقینا ای ښځو ستاسو فریب ډېر غټ دی، دا هغه د ښځو مکر دی. راهب ورته وایي، هغه کوم شی دی چې الله تعالی پیدا کړ او بیا خپله د هغې باره کې پوښتنه وکړه، پیدا کړی هم خدای دی او بیا تپوس کوي چې دا څه شی دی؟ بایزید رحمت الله علیه ورته وی دا د موسی علیه السلام امساد رب پیدا کړو بیا ورته وای ما تلک بیمینک یا موسی دا لاس کې څه شی دی پیدا کړم خپل د ته پوسټ نه کې راهب ورته وای په خزو کې د ټولو نه زیات بهتري خزي کمی دي او د ټولو نه بهتر دریابونه کم دي بایزید رحمت الله علیه ورته وای په خزو کې بیبي حوا رضی الله عنها خدیجه الکبرى بیبي عائشه صدیقه آسیه بیبي فاطمه الزهرا بیبي مریم رضی الله عنها دا پاکي بیبيانی بهترینی او په دریابونو کې غره دریابونه جیحون دی ا سیحون دی دجله دا فرات دی دریای نیل دا دریابونه بهتر دریابونه دی راهب ورته وايي، په دولسو مياشتو کې غوره مياشت کومه ده او په شپو کې غوره شپه کومه ده؟ مبارک جواب ورکوي، د رمضان مياشت غوره ده او شب قدر، ليلة القدر، بهتر دی. هغه پرې اعتراض کوي، وايه بهتر غر کوم يو دی او بهتر څاروی کوم يو دی؟ بايزيد رحمت الله عليه ورته وايي، په غرونو کې بهتر غر کوه طور دی او په څاروو کې بهتر څاروی اس دی. راهب ورته وایي اوس واوره اعتراض وی وایه هغه یوه ونه ده دولسې څانګې دي په هره څانګه کې دېرش پاڼې دي په هره پاڼه کې پنځه ګلونه دي او دا پنځه ګلونه دوه نور ته دي او درې سوري ته دي دا څه شی دی اوس عقلي سوال وورخه یوه ونه ده دولسې څانګې دي هره څانګه کې دېرش دېرش پاڼې دي پارا پانا کې پنځه ګلونه دي او په پنځو ګلونو کې دوا نور تدي او دا درې ګلونه سوري کې په دوا په دوا نور لګي او په درې ونه لګي د مبارک ورته وای دغه اون چې دا, دا کال دی دا دولس څنګه دولس میاشتې دي پارا میاشت کې چې دیر شپانې دي نو دیر دیر شورځي دي پارا پانا کې پنځه ګلونه دي نو هر ورځ کې پنځه منځونه دي نو دا دوه منځونه د ورځې رڼا ته کېږي او درې منځونه په تیاره کې کېږي یاره څومره سبحان الله لږ ووایي په شوق بایزید بستامي رحمت الله علیه علم دی که نه عقلي اعتراضات دي د عیسوي سره مناظره ده یو پیر صاحب کړې ده نو عجیبه مناظره ده بایزید بستامي رحمت الله علیه چې جواب ورکړه نو بیا ورته سوی ورته وایي چې هغه کوم یو شی دی چې په هغې باندې حج فرض نه دی، خو چې کله بیت الله شریف ته ورسېده نو طواف یې ترېنه وکړ، دی ورته وایي دا د حضرت نوح علیه السلام کښتۍ ده، حج پرې نه دی فرض، خو چې کله په اوبو ګرځېده چې خانه کعبې ته رانږدې شو نو د نوح علیه السلام کښتۍ هم د کعبې نه طواف وکړ، دا هغه کښتۍ ده. راهب ورته وایي. وایا خدای تعالی څومره رسولان پیدا کړی دی او څومره نبیان پیدا کړی دی بایزید رحمت الله علیه ورته وای صحیح علم اندازه خدای تعالی ته دا خو موږ ته شریعت نه دومره معلومه ده چې یو لاک سلیر زره زیاتو کم انبیا او 313 رسولان دی بایزید رحمت الله علیه چې جواب ورک ورتا اوس هغه ورته وای وای هغه سلور شي نه کم یو دی چې دا غي بنیاد یو دی لیکن خوند او رنګ یې مختلف دی. دا څه شی دي؟ دی مبارک ورته څلور شیونه، غوږونه دي او سترګې دي او پوزه ده او خوله ده. بنیاد یې یو دی، یو انسان کې دي، خو لیکن خوند او بوی کې فرق شته دی. د غوږونو د اوبو خوند تریخ دی، د سترګو د اوبو خوند مالګین دی، د خولې توکاڼې خوږې دي، د پوزې د اوبو خوند تریو دی. دا دا شیونه دي. راهب ورته وایي، وښایه چې خر په خپل اواز کې څه وایي؟ اوس دی مولا نرشی ته دی جواب دی ورکی چې دا خر رمباړه کوي نو دا په आवाज کې څه شی وای دا د اولیاء نه بغیر بل چاته علم نشته بایزید رحمت الله علیه ورته وای چې خر په आवाज کې وای لعن الله العشار خدای تعالی له په پټکیانو ټکسونو والا باندې لعنت ورولې دي لعنت د خدای په پټکیانو باندې دا کم پولیس چه سرکاری عهده نه یو د ځان نه د خلکو نه پیسې اخلي ټیکسونه دغه عشاریان دی په دای باندې لعنت دی او په مسلمانانو کې د دینه سخ عذاب د بل چانشتا او په افغانستان کې خو پاټکیان تاسو پیژند په خو هغه پاټکیان دي چې شریعت او واقدار او قاضي او امیر نه دي مقرر کړي ځان نه پیسې ټولي او خلکو نه پیسې خریدا پاټکیان عشار راهب ورته وایي چې سپی په خپل آواز کې څه شی وایي بایزید رحمت الله علیه جواب ورکړي ورته وایي ویل لاهل النار من غضب الجبار دا ورته وایي بهر حال اخر کې وایي چې وایا اوخ په خپل تسبیح کې سوی او حسبی الله وکفا بالله وکیلا تاوس په تسبیح کې سوی الرحمن العرش استوا وی وایا بلبل په تسبیح کې سوی سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون په اخره کې چې کله نصرانی مولا راګیر شو او نور ور سره لار پیدا نشوه ویره زمان اور سوالونه خلاص بایزید بستامی رحمت الله علیه ورته وای دا دومره اوت دیر شي اعتراض تا وکړو ما جوابونه درکړه صحیح دی نصرانی مولا وی چاو وی یو اعتراض در باندې کوم جواب بوسترا کوي سید نو په یو کلمې لستو سره چې څومره زرګونه لکونه خلق عیسویان په هغه مندر کې راغونډو او یا په هغه ذکر اغون شوی ټولو ته خدای تعالی ایمان نصیب کا نو معزز سامعینو عرض مدا کو چې اولیاء مبارکان نن ټول بیان د پیرانو مبارکان مبارکیو چې د خلکو تانو پسې مزي حقانی اولیاء منی کم چې دروغجن د شریعت خلاف دی چرسونه سکی د مامی غږی یمنګ اغه ته خلک نه وي تفسیر روح المانی لیکلی دی کم نافر چې شریعت خلاف وي او د محض قد نشین دی او خلق دوکه کوي دا دا د چا په کار وي کدا کې سر د چا په کار وي په پیښور کې ل بیت الله سره ببینه ګرانو خوږو اوریدونکو او خوږو مینوالو دا ښکلی کیسټ او همداشان نور کیسټونه د جید علماو تقریرونه تلاوتونه نعتونه او انقلابي جهادي ترانې نظمونه به تاسو ته په دې پته ملاویږي پته یاد لرئ اهل سنت والجماعت کیسټ مرکز پښتې قصه خواني کباړي بازار پیښور ښار مجاهد فیض الله او اسد الله